کم دی یعنی د مخکینو تختو سره چا کم کوم تخصو سره ربط دی نو د ولاړ صبر ولاړ زیر او الټا پیس سره دی هر کله چې د حروف مدا یا ولاړ حرکات نورستو حمزه یا ساکن حرف ډېرې مقدار نه به زیات راکاو مطلق مد هغه بیا په دوه قسمه دی مد اصلي دی او مد دویم مد فرعي نمبر 1 مد اصلي نمبر 2 مد فرعي مد اصلي تعریف زده کو مد اصلي دی ته وایي چې د حروف مدا یا ولا حرکاتو نورستو حمزه یا ساکن حرف یا مشدد حرف هغه نه وی راغلی نو دا به د یو الف په مقدار راخکودل کی چې ندی ساکن د حروف تو د حروف مدا د حرف مد نه یا د ولا حرکات نورستو حمزه یا ساکن حرف یا مشدد حرف هغه نوی راغلی کراغلی نو هغه به بل خبره او کنه راغلی نو دا بیا د یلی مقدار راکه لکه مثال او ذکر کړي قال نو دلته وسو حرف مد ولا حرکات دي خود دین اورستو که حمزه یا ساکن حرف یا مشدد حرف هغه نه راغلی نو د یو مقدار مد کی یو مقدار براکو ده او کراغلی نو بیا به هغه بل قانون وي اوس قالا دا به یو مقدار راکاو قیلا اے قیلا یو مقدار قولو قولو دا به یو مقدار راکاو دویم مد فرعی او ځلته دا دو زبر تنوین باندې موږ وقف کو ځلته دا کم وقف ده نو دا په وقف کې دا قاعده پیژنو خدا مې سي تاسو ته طریقه وخدل نو دا حرف دی اجرا وسنګ او دا حرف مدبا د مقدار نه زیات راکاو زکه چې د الف مدنه ورستو حمزه په یو کلمه کې راغلی ده او دیتا مدی متصل واجب وای پدی با په دې کې بعد سلور الفینو الفونو په مقدار دارنګي مد کیږي په دې مثالونو کې چې جا جی اسو ا دې کې ودا سلور الفونو په مقدار مد کیږي دا پکې چې و پیژنې د سينور چې بیا قران کې کوم ځای کې راځي ودا یو مشنمونه خروار یو څو مثالونه ذکر کړل نور پسې بیا زا ټول خو نشو ذکر کولای خو قران یو قاعده مزدا کړه نو قاعده چې د سمد راغله وو چې د حروف مدا حروف مدا سو درې الف مدا وای مدا یای مدا ولال حرکات سو زبر ولال زبر ولال زیر الټا پیش د حروف مدا ولال حرکات نو ورستو یعنی مد فرعی به هغه مد توي چې دا غي د پاره سبب من موجودي سبب مد څه شری د حروف مدا یا د ولاړ حرکات نو ورستو حمزه په یو کلمه کې راغلی و حمزه دا س... دا د مد سبب دی سبب مد شو سبب د پاره مد هغه حمزه ده چې په یو کلمه کې راغلی و نو دا به د یو مقدار نه زیات راکړو وسونه براکړو د یو مقدار نه سونه مقدار وخایا نو په دې کې به د سلور الفونو په مقدار مد او مخکې چې کله قال چې مد سبب من موجود نوي ولا حرکات نور سو حمزه ساکن یا حرف مشدد هغه نوی راغلی نو بیا با د یولي مقدار یولي مقدار موږ ویلو چې کولا موټه بندول او بند موټه کولاوه دا قاعده لګي ګران دي ځان په پوه کوي قاعده نمبر 1 مزان په پوګي هر کله چې د حروف مدا یا د ولاړ حرکاتو نورستو حمزه په بل کلمه کې راغلي دي نو دیتا مد منفصل جایز وای دیتا مد منفصل جایز وای مد منفصل جائز اغاز دکی مد د مد دوا قسمونو بیا پاغي کې یو مد منفصل دی یو مد متصل دی یو خو مد اصلي او دارنګ مد فرعي داغه خو مثالونه مون ذکر کړو داغه قاعدین ذکر او بیا دارنګ د مد دوه غټ اقسام دي نور مدونه اقسامونه اقسام خو ډیر دي خو د مد چې حمزه په یو کلمه کې راغلي دي ته کم مد وي نو دې ته غوړو کې مد وي وړو کې چرخی چې په قران کې د سی په راغلي تاسو طبيعه زه زیف زی باندې وخه نو په دغه تبا مدی منفصل جایز وي دا به جایز که چا وکړو نو اجر په میلاوي که چا ونه کړو نو کافر کیږي بنا خو خبره ده چې وشي نو حمزه چې په بل کلمه کې راغلی نو دته مده منفصل جایز وای لکه مثال فی افواههم رسوله نو رسوله یو کلمه ده احق بل کلمه ده وستا مونږ ویل چې د حروف ماده ولا حرکات نو ورستو حمزه په بل کلمه کې راغلی وی دلته وست رسوله د الټا پیش نو ورستو حمزه په بل کلمه کې احق او بل کلمه ده په دې په بل کلمه کې راغلی او دیتا دا مد با دیول مقدار نه زیات راکاګو دي ته سوی مد منفصل جایز وای منفصل جدا معه الا دې ته مد منفصل جایز وای ځکه د الټا پیش نه ورستو د ولار حرکات دي کنه د الټا پیش نه ورستو حمزه په بل کلمه کې معه یو کلمه ده الا هو بل کلمه الذي اطعمهم نو ودې کې د حروف مده او نورستو حروف مده سو الف مده او مده یای مده د یای مده نورستو حمزه په بل کلمه کې راغلي الذي وکلمه د اطعمهم بل کلمه ده دا مد بکو خدا کچا ونکړو نو ګناګاری بنا که وکړو نو ثواب ملاوي کی ونودو ان ونودو کې د حروف مد او نورستو حمزه په بل کلمه کې راغی ان یو کلمه دا ونودو دا بل کلمه دا دته معنی منفصل جائز وای دا د ماده منفصل دا مثالونه دلته به اجرا څنګه او دا حرف مدبا دی ویلي مقدار نه زیات راکاګو زکه چې ا فی افواههم یو کی اجرا کوم بیا ځان لزده کوي فی افواههم دا حرف مدبا دی ویلي مقدار نه زیات راکاګو زکه چې دا یای مددا یای مددا د یای مدن ورستو حمزه په بل کلمه کې راغلی ده زکه چې دا یا مدد نه ورستو حمزه یعنی دا حرف مدد به د مقدار نه زیات راکاګو مونږ خو یې چې حرف مدد به د مقدار راکاګو وس قانون بدل شو چې دا حروف مدد نه ورستو دارنګي د دا حرف مدد ولړ حرکات نورستو حمزه په یو کلمه په بل کلمه کې راغلي نو بیا به قانون بدلی د مد خبره شو دا حرف مد به یو مقدار نه زیات بیا راکاږو ځکه چې د یای مد نه ورستو حمزه په بل کلمه کې راغلی دا او دې ته مد منفصل جایز وای قاعده نمبر 2 د حرف مد نه ورستو هر کله چې د حرف مد نه ورستو د ساکن حرف مثال هغه ذکر کړي د ساکن حرف مثال د ساکن حرف مثال ذکر کړي آل آنا ګورا آل آنا موږ ویلو چې ساکن حرف دا مور سره سره په شرط ده چې ساکن حرف پر سره په یو کلمه کې راغلي نو د ولاړ حرکاتو یادارنګي جوړ کوم چې را جوړ تاسو زده کی نور د دې ټولو حروفو دارنګي چې جوړ کوي جوړ او روان دواړه کوي نون زیرنی دال الف مد زبر دا ګرا د دال نوم بوالی بیا به د الف نوم والی بیا به د مد نوم والی بیا به اخره کې د حرکت نوم والی نو سو شو سلور نمونه باغستل غواړي روان په طریقې د جوړم کولای شي دارنګ صرف روان دا ټول دغه طریقې په کې کولای شي خو دا پکې نشته چې هر تختې په درې مرحلو تقسیمېږي دا قوانین دي نور دغه طریقې په کې چلولای شي په دې طریقه باندې د مد تختې په غي باندې کوشش وشي ځکه د مد اقسام ډیر زیات دي او ان شاء الله بیا وایم خو د مد اقسام دارنګ ډیر زیات دي په دې طریقه باندې دا او قران کې اوس تاسو دا او پیژندل چې یو دې کې مد متصل واجب دی یو بده کې مد منفصل جایز دی نو مد متصل واجب دارنګ چې حمزه په یو کلمه کې راشي نو دې تبا مد متصل واجب وي چې حمزه په بل کلمه کې راشي نو